بسم الله الرحمن الرحیم د حج د مناسکو دریمه ورځ د النحر یا اختر ورځ د اختر د ورځې مناسک لومړی په مزدلفه کې وقوف او د لمر ختلو ورځ ته منا ته تلل دوهم د عقبې جمرې ویشتل دریم قرباني کول څلورم د سر خريل يا د ويښتانو لنډول پنځم مکې ته تلل او طواف زيارت آدا کول شپږم شپه په منا کې تېرول لومړی د عقبې جمرې رميې کول حجاج کرام به د جمرې ويشتلو لپاره منا ته لاړ شي په منا کې د سرک په منځ کې درې څلي يا جمرات دي د مکې له لوري څخه جمره جمره کبرا يا عقبه بیا جمره وسطی یعنی منځنۍ او یا او بیا جمره صغرا موقعیت لري چې د اختر فه ورځ یواځې د عقبې جمره یا جمره الکبرا په اوو شګو ویشتل کیږي د جمرې شګه به د ښي لاس په بټه ګوته او د شهادت ګوته نیول مستحب دي او د هرې شګې ویشتلو سره به بسم الله الله اکبر ویل کیږي که کومه شګه د احاطې د باندې ولویږي هغه ضایع ده او د هغې په عوض به بله شګه وولي د جمرې ویشتلو د پاره به له جمرې څخه پنځه ګزه لرې درېدل پکار دي تر هغې په کمه فاصله درېدل مکروه دي او زیاته فاصله باک نه لري د عقبې جمرې د لومړي شګي ویشتلو سره سم به د تلبیه ویل بند کړي، د جمرو ویشتل واجب دي او د هغې په ترک سره دم واجبیږي. دوهم، قرباني، د عقبې جمرې ویشتلو ورځ ته به د حج د شکریې په نیت ذبحه وکړي، څوک چې په خپله ذبحه کولای شي هغې ته به خپل په خپل لاس ذبح کول مستحب دي او که خپله ذبح نه شي کولای بيا د ذبح تر څنګ درېدل مستحب دي، د ذبح په وخت کې به دا دعا وايي، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشرکين. ان صلاتي ونسوکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريک له وبذلک امرت وانا من المسلمين اللهم منک ولک که نوموړې دعا یاد نه وي په زړه کې د نیت وکړي بسم الله او الله اکبر به ووایي په اوښ او غوایي کې اووه کسان او په پسه او سیرلي کې یو کس ذبحه کولای شي د دې قربانۍ احکام کټ مټ د اخترې د قربانۍ په شان دي. درېیم د سر خرېیل یا لنډول، د قربانۍ څخه وروسته به حاجي خپل سر وخري او یا به د سر ویښتان د ګوتې د بند په اندازه لنډ کړي مګر د سر خرېیل افضل او غوره دي. ښځې به د سر ویښتان جمع کړي او د سر د حصې څخه به د ګوتې د یوه بند په اندازه ویښتان کټ کړي د ښځو د پاره د سر خرييل نشته په حج کې سر خرييل په مينا کې سنت دي او د حرم په پولو کې واجب دي د حرم له پولو څخه بهر د سر خرييلو سره دم واجبيژي مګر په عمره کې په مکه مکرمه کې د سر خرييل سنت دي که چيرې څوک د ذبح مخکې سر وخري دم ورباندې واجبي ځکه چې په قارن او متمتع حج کوونکي د رمي ذبح او سر خرييلو تر منځ ترتيب واجب دی داسې چې لومړی به رم یې، جمرې، ولي، بیا به ذبح کوي او بیا به سر خري، یعنې د دغو درېیو مناسکو ترتیب واجب دی. څلورم، د طواف زیارت دپاره مکې ته تلل، کله چې حاجي د رم یې، ذبح او سرخریلو څخه فارغ شي، د بیت الله شریف طواف به وکړي، دا طواف د حج رکن دی، دې طواف ته طواف افاضه، طواف حج او یا فرضي طواف هم وايي. دا طواف د اختر په ورځ، د ذوالحجې په لسمه افضل دی، د دولسمې تر لمر لوېدو پورې د ورځې او شپې کول یې جائز دي. که چېرې چا په طواف قدوم کې سعی کړی وي نو په دغه طواف کې سعی رمل او. طباع نشته ځکه چې رمل او اضطباع فه هغه طواف کې وي چې د هغې ورځ ته د سعی ادا کول وي طواف قدوم د قارن او مفرد لپاره وي د متمتع حاجي لپاره نشته مګر که په طواف قدوم کې سعی نه وي کړې او یا متمتع وي هغه به په طواف کې رمل یعنې پر درېیو شوطونو یا ګردشونو کې تېز تلل او اضطباع یعنې د ښي لاس لوڅول ترسره کوي، د طواف نیت به وکړي، د حجره اسود څخه به طواف فیل کړي، که چېرې امکان وي حجره اسود به مچي یا مسح کړي او که امکان نه وي د لاس په اشاره سره به الله اکبر ووایي د طواف پر مهال به د قرآن کریم تلاوت، ذکر او دعا کوي او په پوره خشوع سره به طواف کوي او بلې خوا ته به نه ګوري، څوک به نه ټېله کوي، چا ته به ضرر نه رسوي او په پوره خشوع او خضوع به د طواف شوطونو ته متوجه وي، ځکه چې طواف لوی عبادت دی او د هر قدم په پورته کولو د بنده ګناهونه معاف کېږي. په همدې ترتیب به اووه ګردشونه یا شوطونه پوره کړي. وروسته به په مقام ابراهیم کې دوه رکعته لمونځ وکړي، په لومړي رکعت کې به الکافرون او په دوهم رکعت کې سوره اخلاص ووایي، وروسته به د زمزم اوبه وڅښي او وروسته به د صفا غونډۍ ته وخېژي، د صفا او مروا تر منځ به سعی وکړي. د طواف او سعی پوره تفسیر د عمرې په مناسکو کې بیان شو. ورسته به د شپې تیرولو لپاره مینا ته لاړ شي. څو مهم مسایل، لومړی مسئله، د طواف لپاره اودس شرط دی، بې طهارته طواف نه صحیح کیږي. دوهمه مسئله، د هجوم او ازدحام په وخت کې به یوازې په لاس سره استلام کوي، ځکه د حجر اسود مسح او مچي کول سنت خو خلکو ته ضرر رسول او د خلکو ټیله کول حرام دي. درېیمه مسئله، په مکروهه وخت کې د طواف دوه رکعته لمونځ کول مکروه دي. مثلاً که چېرې د مازدیګر ورسته طواف وشي نو د طواف لمونځ د ماښام د لمانځه څخه ورسته آدا کوو. د ماښام د لمانځه څخه ورسته به. د طواف لمونځ ادا کوي. څلورمه مسئله، که چا قصدا په طواف کې اتم شوط یا ګردش وکړ نو هغه به شپږ شوطونه نور کوي ځکه په هغه باندې مکمل طواف واجب شو نو په دې توګه به هغه دوه طوافونه ادا کوي. پنځمه مسئله، که څوک د طواف په حالت کې بې اودسه شي هغه به بیرته اودس تازه کوي ځکه چې د بې اودسۍ په صورت کې طواف نه صحیح کیږي که چیرې د طواف په حالت کې سړی بې اودسه شي هغه به اودس وکړي او د طواف پاتې شوتونه، دورې، به پوره کړي. شپږمه مسئله، که چیرې ښځه په حج کې حائضه شي د طواف پرته به نور ټول مناسک ادا کوي کومه ښځه چې د طواف افاظه یا طواف رکن نه ورسته حایضه یا میاشتنی عادت ورته پیدا شي طواف یې صحیح دی طواف وداع ساقطیږي مګر که د طواف افاظه یا طواف رکن مخکې حایضه شي هغه به تر هغه پورې په مکه مکرمه کې پاتې کېږي څو پاکه شي، غسل به وکړي او ورځ ته به طواف کوي، مګر که په مکه کې پاتې کېدل مشکل وي، معاصرو فقهاء کرامو یې حل داسې ښودلی دی، حایضه ښځه به غسل کوي، ټوټه یا پمپر به اچوي او په همدې حالت کې به طواف اداء کړي. سعی به وکړي دا قول د احنافو او حنابله رحمه الله دی څرنګه چې د احنافو رحمه الله په نېز د طواف د پاره طهارت واجب دی شرط نه دی نو په دغه ښځه به دم لازم شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحبه اجمعین وما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.